بار بار یې تیر کړلو ازې که یو سمع ده یو ارویدین کې ده یو ور یې ونه وروېدو ایتالي کاري چې تلاوت وکړو د آیات یې ونه وروېدو بیا دا سمع دې ځي نه چک شو زه یې بدل کړلو که نه کاري بیا هغه یاد تیر کړو د بیا وروېدلو بیا یې ځینې بدل شو د سمع کاري په حاضر باندې دا که نه بدی ته بدل شو بیا وروېدلو چې څومره مجلسینه بدلوي که نه او څه ورکاري تلاوت کو په سمیا باندې به دا وجوب مقرر وي په طالب باندې هغه یو ده که نه یکی ور په واجبېږي په سمیا باندې به که نه بار بار واجبېږي لأن سبب في حق السماع ځکه چې سبب د وجوب د سجده سایه په حق ته ارویدن کې شي دا ارویدل دي د په حق شي د تلاوت نه سبب تلاوت خو یو ده هو سما کنه بدل شل کنه دا دې کدا ورېدو ا دې کدا ورېدو د په حق شي سبب دغه سما ده وکذا اذا تبدل مجلس التالي دون سامحه او دارنګ یاوه چې بدلیږي مجلس تلاوت کوین کی نه د ارویدین کی ارویدین کار په یوزي باندې نوستا کنه او دا تالی دا دې که تلاوت کړو به دې ته بدل شو به دې ته بدل شو دوه درې وره کنه په مختلفو مجالسو شي تلاوت یې وکړو په سمیا باندې به مقرر سي علامه کیلا خدا وی چې زنوی علامه کیلا بنا بنا چې دا ویل شوی دي والاصح ان ولایتک الوجوب علی السامع هدې مله فرمایي چې سید دا دی چې په دا صورت باندې په سمیا باندې وجوب مقرر نه ده طریقه و شي چې سیدا به سرنګ یو بوسه کپل منځ شي وکنه او کل منځنه بهار وي چا چې رضاوي د سجده کبره الله اکبر به وي د انحطاط ولا کنه الله اکبر به وي دغه تکبیر سنت تا فرض واجب نه ده ولم يرفع يديه لسنه به نه چګوي تحریمان نشته پدې شه وسجدا سیدا به ولا ګوي د باندې قیاس نه پس ویدا د موضوع باندې پاور قیاس ته هتا هو تکبیر ویای کنه چې دا ولګي بیا تکبیر وی چې کله چې ګړي وول مروی عن ابن مسعود رو دا نه کښو د عبد الله ابن مسعود صاحب نه ولا تشهد على تشهد نشته په دبنه نو سای و تشهد نشته ولا سلام نه سلام شته لأن ذلك للتحلل سلام خو تحلل لپاره چې تحریمات تلیف چې زونو بسې تحریمان شته به تحلل عادي که په دې بات کولو کې راته په دې باندې کو رکوع ته لوړلو کنه آیات سجده نه کنه دا نه د مکروه خبره خو چې نه راته لوات کو په دې باندې ټوک ورکو کنه دا پریر دی به ته مکروه ده لانه يربو الاستنكاف عنها ځکه چې دا مشابه ده د پرشولې کنه مشابه دي ا تکبر سره د سجده نه لکه چې سجده کنه نه مله انا د زون بچ کولو نه کنه تشلې کنه او په دې ټوپ کړو ځکه د پرېښولې سره مشابهت رسي لانه ځکه چې دا پرېښول د آیات ته سجده او قرات باقی مشابهت د استنکاف تکبر سره د سجده نه که حقیقتا تکبر وای او کفر ده لکه شیطان کړه چې که سجده نه کړ حقیقتا انکار کړو نه تا تشبوه یا کنه داغه تشبوه کنه دا مکروه تحریمی شوله ولا باس بان يقرا ايات السيده ويدها ما سواها ودانو د مکروه جو هي کن تلاوات کو تروی ايات سيده تیر کو ودا ما سوا پریر دي دند مکروه خدا پر منځ نه لکه چې پر منځ شو په یو آیات باندې اکتفا مکروه دو درې ته به پیرا کوي المزنه به هر کنه خلی آیات سیده تیر کړو و یدها ما سوا و دندره پریردی لانه مبادره لها ځکه چې دا خو بیره د سجدې ته په داسې و تکلیفه ده سجده به وبوسې که نه یو عبادت ته یې په تره بیره ورکې قال محمد رحمه الله محمد څه فرمایي احب الي ان يقرا قبلها ايات او ايتين موته خبره ډیره شاله کې دي چې خالي آیات سیده سک نه تیروي ان يقرا قبل ايات چې مخه یو آیات نه تیر کو او آیتین یا مخ شکل دو آیت تیر کو دریا می دا یاشی یا ورسی یو آیت دفل لوهم تبزیل د پوره د فکوله د وهم د تفضیل صرف فقط چې آیات سیدې تیر کې کنه او نه نه مخته سره تر وی آیات نو سره تر وی چیرې نه کنه د خلک د مه ته دا ورشي چې لکه چې د آیات سره ولې ثواب ډیر ده کنه په نه نه دا لکه چې بهتر ډیر ده په نه نه د پر د فکوله د وهم د تفضیل حالانکه د قرآن پاک یو آیات په بل نه به حیثیت قرآن هغه بهتر نه بلکې ټول څه یو برابر دي به حیثیت قرآن اگر که په بل حیثیت باندې ځینې آیاتینا یا سورتینا په ځینې نه زیوت دي که نه پر که ځینې کله په توحید مشتمل دي یا په ثنا مشتمل وي لکه کل هوله روایت شي که چې کل هوله یو رې کل هوله تلاوت د قرآن پاک سلو سره برابر ده لکه درېیمه چې قرآن پاک تلاوت کوي که نه یا د سورت فتحې فضیلت روغلا ده آیت الکرسی فضیلت روغلا ده خدای په بل حیثیت باندې کنه چې یا په ثنا مشتمل ده یا په توحید مشتمل ده کنه او په دې حال باندې دا کوله پاکه یا تا کوله پاک سره ته ټول سره یو برابر دي نو چې خلیل سره یا ته سیده تر وې نه نه ته کنه بیا چې تا کنه حال کې تا او یونی تا کنه عوامه ته ځین ته دا ورسی چې لکه چې دې کا ثواب ډیر ده دې کا تلاوت دا لکه چې بهتر دی د په نویر نه و دا خبره نه ده واستخدموا افاها وعلمو د شاګړي نو کنه پټول یې چې اځي کنه حق کې مخه لوستوي چې دا آیات تفسیر کنه پټ تیر کې شفقت نه سمین دی وجه شفقت نه پاره دین کې بونه لکه چې په نره حق کې به د سیدا ووري کنه کله چې ځنه حق او د سینه لوي او کو د سینه بیا کله شو چې تیور نه وي سیده ته کنه په نره سکی صاحب باندې مشغوله وي ا دې وجه نه کنه اګه نه سای پټه تیر کو چې په نره حال کې باندې دا وسیدا ونه وړي دا دې کا ځنه کتبه شه لکی چې کنه مهمه لكل مهمه عنوان دا مهمه لكل مهمه یو ضروری شاید تو شاید د هر مسکن تکلیف ته پره د هر ضروری چاره ته پره چا ته چې مشکل ور پیش شي یا مشکل مشکل ور ترون وي یا که څه حاجات وي مشکل و نه حاجات وي که نه به دا سر لس آیاتینه د سجدې تلاوت کا او سجده سکه سجده وبسه اوسه وبسه یې د هر یو سره متصله سجده وبسه که نه دنه بعد د خای پک نه سلو کا الله په پیدا مشکل کنه حل کو ډیر مجرب علاج ده باب صلات المسافر دا باب د بیان د موضوع د مسافر شه سوی تلاوت نه بعد باب صلات المسافر تلاوت ایو عارض و ای عارض دی وجه تلاوت ته وجه سیدا وجه بشلا سفر ایو عارض ده که چې میزي بدل کړه ده کنه نه دواړه په مصیبت ته چې دا هغه دی عارض ول میز ده هغه دی عارض ول سیدا وه خو دې مراد کړه چې عارض بدتو هغه تلاوت ای بدتو دا کو شي خبره چې څه کنه بل امر عارض دی وجنه عیبت نه وځي کنه ریه دې پر کې په جنابت سي کې بابت نه اصل نه عبادت ده او سفر عبادت نه مباح شي ده اساره دې وجنه بت نه جوړي کې چې حج ته سي تبلیغ ته سي کنه جهاد ته سي علم دین ته وځي بل نه کې چار په سعودي سبا عبادت په جوړ شي په خپل عبادت نه و دې وجنه هغه ان يقصد مسيره ثلاثه ايام ولياليها بسير الابل ومشي الاقدام سفر هغه سفر يتغير چې پسر احکام بدلېږي سفر خو هغه سفر چې پسر احکام بدلېږي دا کوي ذکر ورو چې کنه په لغت هو سفر مطلق هم کته مسافت ته ویل شي کنه مثلا نورې ته مثل د کلی نه روغلی کنه دا مسه مزال لند کړه دا کنه دا هغه سفر ده خدا هغه سفر باندې احکام نه بدلېږي کنه سره احکام هغه احکام چې کی مخ احکام وي کنه فکر شي وي په احکام باندې څه اثر نه چې ور دیګه سفر دی وجه نه کنه په دې سره اختراض د سفر لغوي نه اذن مراد سفر شرعي السفر يتعلق باحكام سفر هغه چې په سره احکام بدلېږي احکام دا احکام بدلېږي چې سلام رکعتین مې دوه رکعته شي که رمضان وکنه رجا نه نیول کنه افطار ته مباح ده که میزه دې په پښې وې دې میزه باندې دې کنه اما صدرې وې رسوله او درنګ کنه جمعې ورځ ورولا جمعې مې نه خلاصي عيد من دار به واجب قرباني دې درو واجبہ پر سفر شي کنه او درنګ کنه کچېره شدا وه د بهیز مخرم نه به ګوشي نه درېمي ا دې پر داخم حکم دا کنه دا حکم چې په لګو کېږي کنه هغه سفر وي چې وشاین کنه سفر هغه چې په زر احکام بدلېږي چې اکثر د سوالات ته افطار د رژې ده امتداد د مدت مسخه ده او درګه کنه سکوت ته سوالات جمعه سکوت ته سوالات یدین سکوت ته قربانی او محرم ضرورت نو دکنه د شری لپاره اداغه د چې ان یکسدا مسیره تسات ایام و یلالیها چې قصد وکړو چې نیت وکړو د مزل مسیرت مزدری می دا سارا یسیر سیرن مسیرتن سیر چې قصد وکړو د طلاق د درې ورځې و لیالیها و د شپې د ورځې چې کس وګو د اطلاق د درې ورځې و د شپې د ورځې مسیرونه خو مختلف دي که نه اطلاق و چال که نه مختلف ده ا پیدل ولا چا کان تلاګ دا ا وس په تلاګ دا د کچره تلاګ دا د یش کې تلاګ دا کنه اس ونه لکنه ا سیر و د سفر ولا کنه ډیر تیز رفتار اعلی تر ګار دی سایکل دا سکوټر دا کنه جو وی چې به سیر الابل په مزل د یوس سره ایش په کله پتلاک سره دا درې ورځې مزل وشایو و مشي اقدام او تلاک دې پښې ولا چې سای په پښې باندې روان وی کنه درمیانا سای کنه چې نه هغه کمزوري وی رټ نه رټ زراوار وی کنه درمیانا سای دې پښې مزل وشاین چې عادي درې ورځې مزل باندې روان وی کنه ونیات کوي بداغه مزل وشاین کنه دا سفر شرعي ده السفر الذي يتبع الاحكام سفر هغه چې په احکام بدلېږي چې کسر ده او افطار ده امتداد دي مده دي بس ده سکوت صلات جمعه د عیدین قربانی وجود د مکرم ادا چې ان یک صدا چې مکنه قصد کو یو سړی د قصد به تشارتا اې دې کې اطلاق نه او د سفر نیات پیاوی کایو سړی کنه یا سفر نیت نو بنیات راول شو ده کنه په دا ټول دنیا درو ګرځي خو د اطلاق نیت نشته کنه دا غمی سفر نه ده هغه احکام به چې کیمه په خیر شه احکام دي کنه د احکام نه بدلږي فقها یو مثال ورکوي چې مثلا مرمشا کې لا شي کنه دا کا کرنیل تا یا جرنیل تا کنه افاو جرنیل تا چا سي اډیو کړل چې دوه تا کنه په دې مرلی شي دوته کنه هغه دشمن دی دا اجرنل په سر وته لکنه عسكر په سر وته دا دې کمیری ته په سر شي چې هغه دشمن ونسی مرلی شي پاته وکړه چې هغه خجری ته کنه دشمن یې رسول ده خجری ته په سر وړلو چا خو یې کنه سدګی ته ور دلوړې تر سوال ده کنه یې ته په سر وړلو باندې په سر وړلو کنه په دشمن په سر کنه ډیره ته په سر وړلو ا د رنه چې کله میر مشا تر سي اس به ډایره کنه د رنه میر مشا تا کنه ا دې غن یاتې به اس اس نه سفر دا به دا می سفر شمیر یو نه می سفر کپټوله دی ور بدل شیا سفر هغه چې په د احکام بدلږي چې کستا وکړو د مزل د درې ورځې و درې شپې مسیره تسلات ایام ولیالیها مزل د درې ورځې و درې شپې برج حمل ته ورمسته وی کنه ایک کس پر ولی ته برج حمل ته روشی کنه بالکل به کنه ایک کس پر ولی شپه بیا برابر شپه ورې ده خو زه وایو که چې نه هغه لاندې نه لاندې ورځې که نه په دې کول شي هغه که نه بایس دسمبر ورځو تېره شوه که نه بایس دسمبر په ټول کوښې لاندې ورځو ولياليها درې ورځې و درې شپې دا مطلب نه که چې شپې سبونه اوس شپې را سکنه سبونه شپې را سکنه او دا ټول شپه ورځ مزال لا ځکه چې شپه ورځ مزال سکانو کو کنه انسان خو ډېر خوایې جوړ کنه په شپه ورځ نه خوایې جا بیل مدینه په شکو کنه قضای حاجت پاکو کنه خیبینه باکو هرکینه شکینه باکو مسلسل درې ورځې و درې شپې مزال نه د مراد کنه په دا میوش استراحت کو اې دې کافلې ولا و دې کله پښې مزر ولا کنه خلک چې کیم سفر کو ادا سره کنه چې سبو 14 نه راول شي په 14 باندې کنه په مدینه وخت یو کو 14 سره به راول شي د جبونو بیا زوال په ټیم باندې کنه چې کله مشپشن کېږي په دا ټیم باندې کنه دوته به د غرمې مړی دی پره د غرمې آرام دی پره زنوره سره وي هغه وږي وي تږي وي دی کنه بلې دا ما وږي تږي دی کنه بیا دې کوله وی کړ دې مې لا کې وکنه چې ته ابو مې بوکسي خار مړ وکسي چې ته وشاشتا کنه یې باشتا بیا دې کنه کړ دې کمیون ټاک وای کنه خرکینا چکینا کنه هغه په حکم هر منځ راو کنه و د باقي ورځ آرام وکړو کنه دا به زاوی تیر کو د شپه وکړو کنه سبو ته بیا چود نه راوړي کنه ای بارا بجې رسې کنه یوې بجې رسې ای زوال رسې مزامره ده په ټول کو شغلان دی ورته زوال رسې د باقي ورځو د شپه دا کړ په سفر شوی شمیر دو کنه سفر نو کو په سفر شوی شمیر د استراحت چې کا سو کو د مزل د درې ورځې اعلان لاندې ورځې کنه سره د شپې و د شپې په مزل د یې سره په کلاک دی کنه قدمه سره لکوله علی السلام اې دې قول د پیمار سم دی وجنه دا د میزه په بری شي د حدیث مو ده کنه په میزه باندې به صحیح کنه سمره ځاسي ما سوال شي يم ځخول مقیم کمال یومن ولتن ما سبه وی مقیم سړی په میزه باندې پیرای واشپای وبرزه مسافر راته په مقیم مو ده او ما سوال شي کنه می سفر پیرا دریش په دری برزه دا خو د ما سه بری شو ولا ده تی عبارت ولس ا ما سي بريش عبارت نشته کنه ما سيك الكلام لاجله كلام هو د ما سي دي ميدي دي بيان دي پر چلا ولا ده کنه عبارت نشته ما سي دي ميدي بيان ده پشه هو په اشاره نصرا دي کنه سفر پاتا ولا گئے چې سفر سمره مندي ته سفر ولا شي ا پاتا ولا ولا گئے په اشاره نصرا چې می سفر به کنه دريش پدري وي د ما سوي ما ته ول شي کنه هر مقیم پیرا یو شپه یو ورځ و دا ول مسافر هاتب ته پر مقیم مو ده دغه په کې په په طریقه د اته سره کنه دغه فعل شو د یم څخه پر او ما سبب کنه هر می سپار پیرا درې شپې درې ورځې او د منطقیونه په ترکیب باندې یم څخه کنه دا فعل دا محمول ده و د المقیم موضوع ده کنه او د المقیم شی الف لام استغراق ته پرې په معنا د کل سره دی کنه نه دا کنه حملیه کلیه ده کنه کلیه ځکه چې کنه ده هغه سور ور الفاظ په داخل دي کنه چې د موضوع افراد کنه پاتې ورو کوي کنه هغه الفاظ په داخل دي کنه چې د الف لام دي کول شو یا با شو یا الف لام شو کنه دا د سور الفاظ دي چې د کول ولا وی یا کول معنا باندې وی خو کنه بیا کولیا شي چې بعض یا بس معنا باندې بیا جزیا شي کنه نه دا حملیا کولیا دو کنه یم سخل مقیم کوله ما سبب کنه هر مقیم به پیرای واش پرول مسی او هر می سپار به پیکا دریش په دری ما سوی دا حملیا کولیا دو اذن خپل مری چې په دری ورځې سفر کام نشته کچره په درې ورځې سفر کام وی بس یو سای دا دې نه روان ده کنه ا دې کلی تسی ودا د کله ده کنه او نیت دې سفر وکړو روان ده کنه میزه په شکړې دي کنه یواش په تیر شو لا یواش په یو مسه پیر شو لا کنه بلش په تیر شو لا کنه سبوت دې کلی تر ورسلو کنه و می سفارو خو دخو ما سره درې ورځې نه پیرا حالانکه هر می سفار کنه درې شپې درې ورځې ما سره ونه شي نکیم سفار چې په درې نه کام وی کنه دا به می سفار به وی او ما سره به درې شپې درې نشي پیرا کوله ځکه چې ورځ هغه لکه تر ورو دوی مور باندې کنه کې تر ورسېدو و می سفار هغه می سفار چې کنه کله وریاوی کنه درې شپې سلویر شپې پنځه شپې هغه ټیک ته خو هغه مې سپاره چې د زوی نه اکیر را سکره دوه ورځې مزال وي او دا کله ما سره شریکو دیر هوتی وی که چې تا درې شپې درې ورځې ما سره واله شي که نه و دو غریب نه کپی راځه که چې وکړه په دوی ورځې مې کړي تر ورسېدو مری مشه چې په درې نه که نه سفر په درې نه کم شته نه دا د سفر نه وکړه چې دا راوړ شوه دا سفر نه وکړه نه ځکه درې شپې نه کپی راځه مسا ولا شي مقيم هر مقيم يا شبانه ده وهر مي سفر كان كم سه كم دريش بدري مسا ولا شي كنا نه پدې به کوم سفر کامل وي په شرطونو سره مالي مشله طریقه د دلیل سرنګ ملي مشوره ده دلیل سرنګ دلیل ده کړ چې مې سپا دریو ده و چې عامه رخصت الجنسه عامه رخصت الجنسه ور شامل شو رخصت چې دا مسح ده ابشي من دل عظیمت و و د مسح رخصت و ورعام شو رخصت الجنس هر می سپرتا جنس مراد استغراق ځکه چې دا الف لام په المقیم شي په المسافر شي دا الف لام یې کنه جنسي دي جنسي دا استغراق مراد ده کنه جنسي می سپارو اگر تا غونډه تا جنسي می سپرتا دا کنه رخصت ورلو چې ته کنه درش په دیواله شي چې مسپار به نه چې هر مسپار کنه هغه درش په مخه ورشي اې دې سره به دا خبره ضروری ده لازم ده چې سفر به په درې نه به حکام خو نه وي چې کام یې خبر شي پیدا کوله ومن ضرورت عموم تقدیره ومن ضرورته او دغه لزوم د عموم د رخصت نه دو عموم د تقدیره چې د هر می سفر انداز د سفر به درې ورځې وي کنه په دې نه به کام نه وي اې دې ضرورت نه دوه دې د لزوم نه دوه او هم د تقدیر تقدیر نه مراد سفر انداز د هر می سفر سره انداز به کنه یې سره دا ضروري دوه چې آ به کنه درې ورځې خو کم څه کم درې ورځې به وي چې دای ما څه پیرا کوله شي درې ورځې وقدر ابو يوسف رحمه الله به يومين او اکثر اکثر يوم الثالث وانا ذکر دا مکر سپاره امام يوسف صاحب په دوی ورځې باندې او بل اکثر د دریم ورځې ا دریم کپیرانی وی چې اکثر وی و چې دا به سفر شو وشفي به يومين وليلتين في قولين وانا ذکر امام شفيع صاحب کنه سفر من دا په یو شپه باندې په یو کول شي وكفى بالسنه حجه عليما او کفیل د پوس حدیث حجت په دواره بنده امام شفیع صاحب بنده حجت تا چې سفر کا چې واور تا سفر وته ویل شي به دا می سفر چې میزه په پښوی دا به درې زما سرنګي پیرا کوي در هر می سفر ته درې ذکر اجازه شته او درنګ می سب سره کنه چې دا سفر کنه په پیرا درې نشیر کام یې کې کنه ا درې موزه اکثره حصہ کې کنه دا به ما سرنګ پیرا کوي درې شپې درې ورځې خو نه ما سره پیرا وسير المذكور هو الوسط دا مزال چې پوز ذکر شوی دا د درمیانا چال ده کنه درمیانا مزال ده او درمیانا چال ده نه غا تیز ده او نه غا سست ده دا درې شپې درې مزال یې پښې ولا د یشه مزال ولا وعن ابي حنيفه رملا التكبير برملاحد وامام صاحب نه روایت رولا ده مذهب هغه ده چې دا پوز درې ورځې کړ مزال ده انداز لګول په مرحله باندې درې مرحله سفر چې وي درې مرحله سفر به دا کنه بس سفر دا پای انداز لګولا په ورځې نه په شپې نه او چې دا کنه کول ورنږدې ده من اول اول ته ځکه چې ورځې خو یوه مرحله سفر کېږي په یوه مرحله چې کوزیت مرحله ما زوی د اړولې که نه د اړولې زوی نه چې مې سفر کې مې که اړول کو که نه عصبونه راول شي که نه خپل ټاکي وي که نه عادي که مرکه اډو شاړه وي د تخیل نه روان د اډې تر واسري بیا که نه سبو تا که د اډې نه راول شي که نه درې وډوري ته یا که نه په کخیلې ته ورسوي که نه عادي که د اړولې زوی وي نه تقریبا کړه چې دغه د درې ورځې سفر ونه جوړېږي ځکه چې ورځ یو مرحله سفر کوي ولا معتبر بالفراسخه ونشته ادبار فرسخه ته او ملت ادبار نشته کنه پابندې به سفر نه جوته وي بس هغه دغه د پښو ولا چال لکنه په دې سفر جوته وه هو صحیح ده خبره صحیح ده چا چا د فرسخه بن جوت کړه ده کنه هغه ته ادبار نشته مری ما شاته په فرسخه بودا زر انداز وسره ده کنه چا ویلی که چې پنځلس فرسخه وریا چې درې مې پنځلس فرسخه مزال وي بدا سفر ده چا وی که چې شپولس فرسخه چا وی چې وتلس فرسخه چا وی چې یوش فرسخه دا سلویر اقوال وی کړه پنځلس او شپولس تو وتلس دی کنه او یوش فرسخه یو فرسخه درې میلا کېږي چې پنځلس فرسخه وي تین پندرا پنتالیس میل شو کنه 45 مل مزال ده چې سپورس وی کنه د 48 مل مزال ده او چې 18 وی د 14 ده چې 21 به 61 ده کنه یو بوند شپته مل مزال ده ولا معتبره بالفراسخ ادبار شته کنه فلسفه ته په فلسفه باندې جوته جوته کې ادبار شته دا خبره صحیح ده او چا چې فرسخینه وخصي دي کنه او شرعي میل ستر سات ګز ده ولا سوا شپته ګز ده ولا سوا شپته میل په انګرزي ګز باندې ستر سات ګز ده او په شرعي ګز باندې کړه 2000 ګز ده کنه ځکه چې ګز وړي کده 2000 ګز په فرلنګې چې وته وکړه وته فرلنګ وکړه ابتداء به په دې لږه وته وي هیڅ په دې ملي باندې وشای کا چې دمر میلا و دمر میلا دمر میلا کنه دا یو ری جواب څه ده په قدمه جواب څه ده بیا اسن کې دې پر هیڅ کناسي به په قدمه جواب ته وي خو په قدمه سره درې مینا ټول خو سورلې ولا دي کنه ګاډي ولا دي اسن کې دې پر بیا هغه چې په قدمه جواب څه ده کنه آی به ملي ترانه ولا کنه اول سرنا په ملي نه جواب څه ده په قدمه جواب څه ده 48 میل لکه انګرزي میل کنه ا دې کا سفر نیاتی چوي ولا يعتبر سير في الماء دا کا پغره چې ګړي 48 میل دا کنه کا په سام درې 48 میل دا کنه کا په درې به 48 میل دا ولا يعتبر سير في الماء نه دا متبر مزال په یبه شه نه هغه مزل ده چې له یک ته د حال سره کنه په دا درې ویشت سمره میله مزل کېدو کنه ابه 48 میله نه پیرا کېږي ابه کم پیرا کېږي ځکه چې هغه مزل تېز نه کېږي کما فی الجبال لکه څنګه په غرې خاصو غرې و سپاره ګرون ده کنه نه هغه درې ورځې مزل ده کنه ا د وچې په مزل یې مور کې څه کوي چې په وچې په 48 میله ده دا دې کبه 48 میله کنه 48 میله په دوه درې ویشت نشي پیرا کوله کنه په غرې چې کېږي یا په یبه سي کنه په دې به پنځه ورځې به دوله کې شپږ ورځې به دوله کې چټای مل سفر کنه ا دې خپل مل چلو کنه چې په درې ورځې چې مل مزال کېږي کنه په غرې چې کېږي یا په سمندر شې سره پای ما ورکس کوا بس